دینه فقیر تا دولت من شده ور په نکاح کول دار او دی بیا چې دار او شولا خدا مطلب شو چې دا کفاءت په مال دا نشه ضروری کنه شه وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها عروه صاحب دا حضرت عائشه قريه وکانا د اسماء بنت ابي بکر زیایو کانا او حضرت عائشہ او اسماء بی بی داو سره خوان دی وکنه خوریش اور واسه پښتنه وکړه د حضرت عائشہ نه دې آیات مبارک چې وین خفتم الله تقسط فی الیتاما کچره ډرری تو سه دینا چې تو سه عادل او انصاف نه وکي په برای دی یتیمونه جل کې شي چې یتیمونه جل کې تو سه په نکاح کې دې په برای شو عادل او انصاف نه وکي عادل انصاف دا چې پیرا مہر ورکه او ته پیرا مہر نه ور کوي کنه شام دا به انصفی دو ور سره کنه کای دینا چیرې ډارې دی بیا تو سه نه راشد په نکاح کوي ما دا یتیمونه په نکاح کوي کنه فن کې هم ماتا بلکم من النساء شاهده په برای شه پښتنه ونه وکړه اور وقال حضرت عائشه ته ویل چې ابن اختي او خوري هذه اليتيمه دا آیات صدا کنه په دې آیات کې دا فعل یتامه چې د کیمرو غلا ده کنه وا ولی وی داسې ولی و چې ته وی نکاح وی راو په نکاح کول وی وی تر وی لکه ترز یای و مثلا بل تر بیر عزیز وی و کنا ایوا یتیم ایوا په فرورز دی اغه ولی خپل شی بیا دی ولی و سکل فیرغب فی جمالها و مالها بیا ودا رغبت و چې کیمنا په شویست دی شاو په مول دی شاید یتیم جلګی ته مولا ډیر په دې او په میرو سره کښل یې واوه زړه یې نه بوندې شو چې بل چا ته بهر ته وتلی او یاره چې خپله مې په نکاح کړې وه ځکه چې خو کښل یاد او مولو د ولاته ډېر د ور سره خو بیا یې په نکاح کوله خو بیا یې مهر یې تیرانه ور کولو دا به صفي یې کړله ور سره که نه اچھا جی یرید دائر دا و ایت تک صداقها چه کام برکو دیتا مهر دیده کنم فنوحو عن نکاحهن بیا مالک شول دا خلق د نکاح د داس قسم یتیمونه نه چې دا یتیمونه نه په نکاح کوي الا ان یقسط فی اکمال الصداق البته ولې په نکاح کوي شي چې عدل او انصاف په دې په ور پیرا کوله د مہر شه چې مہر پیرا ور کوي کنه دا انصاف ور سره کو به ټیک ته په نکاح کوي او کدا انصاف نه ور سره کې مہر پیرا نه ور کوي کنه بیا چې کیم ده دنه مرکل شول چې نو چې کیم ده کنه په نکاح کوي و امرو به نکاح من سوا هننا و امرو کل شوی دی خالق تا پا نکاح دی اغی شزونه بند سوا هننا چا غیر وی دی یتیمون نا نیر پا نکاح کوی فن که هما طاب لکم من النساء مصنا و سلاس و ربا قال الحرد ایسویلی دی چه وستفت الناس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا فتوا و طلبی یلا خالق معنی مسئلے پشتنا وکڑا خالق دی رسول مبارک نورس چه دی دینا په بیره کنا بیا دوست چې دا انصاف نشي کوي بیا دا ما په نکاح کوي سکنا اې دې نه غیر بل څه په نکاح کا کنا فانزل الله لهم بیا نازل کړ الله پاک دې ته دا نه دا چې ان الیتیمتا کنا حاصل یدا دا یا بلغه حاصل یدا دا چې ان الیتیمتا اذا کان ذات جمال و مال یتیمه سوخت چې واجشتنه د شیستو د مولا راغبو فی نکاحها و نصب هادی و رغبت کرو جه کم نکنه پا نکاح ده ده شه و پا نصب ده ده شه فی اکمال صداق پیغه جه کم نکنه پیرا کوله ده مهر شکنه شا او ویدا کانت مرغوبتا عنها فی قلت المال والجمال سو وقت وی چه واجه کم نکنه داسه چه مرغوبتا عنها وی وا مهر علا ولا کرا شو وی دینا میران بل طرف تکڑا شو وی دینا ویلی نوې په نکاح کوي الا ان يقسط لها مگر ولې په نکاح کوي چې د عدل انصاف کوی د یتیم د پرا او يعطوها ور کوي د ته چې کیم نه کنه حق دې دې په مہر شي کنه الاوفا هغه پیرا حق من الصداق دې مہر نه چې پیرا حق د مہر ور کوي ولې نه په نکاح کوي او کدا عدل انصاف نشي کوي بیا سره نه په نکاح کوي کنه اسه په نکاح کول نه دی وتاراو دائره بده ده دی چه گورا داغا ولی وی جو دا فقیر و کنشا فقیر و دا ولی او دا غا یتیم جل که دی سر و مول دیر و کنا دی اغی مول دیر و بست و جنا بیا دی پر کح کولا بیا قرآن شریف یا دا سویل چه کچیر مهر پیراویر کوائی شه بیا خیر دا که دولت ملا دولا پر کح کوائی پچه انصاف پر سرکڑائی شه و مهر پیراویر کوائی شه کنا دا این دا غا سرکڑائی شه تزویج المقل المصریت شو کنا فقیر په نکاح کړل اغه دولت منه سزه لره کنه ا دې ډېر مول چې ستره په نکاح کړه یتیمه سره کنه مول کو ډېر وته پوته دا کنه خدای کې مہر پر کوي چې نه خیر دای که غریب بیا په نکاح کوي شي کنه سا وجه مہر نه کوي په کمله طریقه سره دا بیا ظلم دی دې سره بیا ونه په نکاح کوي کنه باب ما یتقا من شوم المرأه شوم په واو سره رو غلا ده و شوم په حمزه سره چې کیم ده کنه رو غلا ده شوم دا چې کیم ده کنه سپیرولی ده چې کیم ده کنه ویل شي سپیروله کنه شام او د شزه سپیروله چې کیم ده کنه دا ده دا شبا دا شزه داسې چې جګړون ده وی کنه شا زبان دراز یې وی کنه شا سوچ مې دا کنه جګړه ډېره کو کنه دا د شزه سپیروله ده کنه سپیرا خو ځکه ده چې جګړې ډېرې کوې دې د جګړې د وجې نه په دې کیر شوار وخت فتنه او فساد وي که نه شه و دې د وجې نه چې کوم د ګاونډون دی نه خفه وي دې د وجې نه رشته درون چې کوم دی سره وي د تعلقات کاټ وي که نه و بیرې که نه بیا په دې نه بله سپیرا وي که نه شه خو خدا سپیرا خودو که نه شه سوچ مې دا که نه یعنی د ښځې دا سپیرو ولا ده که نه او یو کسی کیر دا کنا ده کیر سپر اولا دا دا چه تانگ وی دا ده کیر سپر اولا دا کنا یا مثلا دا سوی چه گوندون یا ضرری وی کنا گوندون آس پس خوبشو گوندون سوی کنا دا ضرری وی کنا دا ده کیر سپر اولا دا او یا مثلا دا سوی چه دا کیر پا کیم دیشه چه وکیر دا کنا ایده ابو هوا نوشی در سر موافق کنا کلا کلا ابو هوا نوی موافق دا ده کیر سپر اولا دا کنا کلا کلا داسی جی با کیرس پر یون وی کنا گذران شی با شکڑای کنا سرائی دا بی کیرس پر اولا دا نیرس پر اولا نشتا انداز پر اولا دا کنا چه گذران بشه مشکل شی او دا آرنگی جی کم دا کنا اوس په یا د اوس چې کیم نه کنه سپرولا داسته چې کیم نه کنه چې جهاد نه په باندې کې او د فخر او تکبر په طریقه سره سورلی په باندې کې کنه سوي ځنه خلک د فخر په طریقه سره سوتي او تکبر کوی ده ده وجه نجه بکشنی کنه و جهاد لپا بنده کو کنه او دارنگه جه کم ده کنه سرکاسوی ده وسا دا جه کم ده کنه ده وسا سپرو ولا ده کنه شم باو ما یتقا دا باب دا بان دی غشی دی چه زون بچ کول شی دی غشی نا چه آتا شای دا من شوم المرأت چه اسپر اولا دی شزی دا و قوله تعالی دا قول دی اللہ پاک لوی چه اللہ پاک فرمائی چه ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم تحقیق سره زنه دی بیبیونه دی تو سینا و زنه دی اولاد دی تو سینا دا دشمنون دی تو سره پرا ا دشمنات کې دا دا کنه چې سزا جګړون ته درسي غلي پزیر نه دا او په سي کنه شا او دا رنګ په یارو له دوستونه دا او په سي په گاونډونه دا او په سي ټول خلک دنا خپاوي کې دا دشمنات نه دا کنه شا او ویری کنه دا نه زرا اولاد او زرا چې کیم دا کنه سزا دا چې کیم ده کنه سړی دې پر دشمنون وی کنه دا قسم سپرولا په دې شدا ششدا خو نه رس کرولا ته دا کنه هغه چې کیم ده کنه لکه نشته کنه چې هغه چې وی چې بس قسمت کې دو هغه دی او دا هغه دی کنه هغه څه نشته خو دا قسم دا ګناه ولا کې څه سړي کنه دا سپرولا به په ځنه شدا شوی کنه شه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزه وسالم حمزه وسالم سيكتي ابن عبدالله ابن عمر دا دوا زمان دا عبدالله ابن عمر دی یو زی حمزه و بل زی سلیم و کنا نیرا زمان یاوی بلال یازی یو عبیدالله زی یو جی کم دا کنا عن عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ سلام قال رسول برکوی چه اشوم فی المرأت والدار والفرسان دا یو حدیث شده بلا کسی وفي الدار والمرأة والفرس بیا په دې شی شوی دا بلا کسه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ان كثير ده شوم پس شيشه وفي الفرس والمرأة والمسكن كنا سوچ میں نہ کرا اچھا جی اصل چې دغه روایتونه هدا ملي ملي چې د سپروله په شذا شي یا په وس شي یا په کیر شي چې کیم نه کناشتا یو بل حدیث شریف ته چې کیم نه کنه دوست وروشي کنه اکثر ټوله کې تبه شر دی ابو داود شریف شوای ته روشي او دا رنګ چې کیم نه کنه ترمذی شریف شوای روشي رسول مبارک فرمای لا عدوا ولا طیرته عدوا دې ته ویل شي چې مرض دی ونه بل ته ورلاک شي کنه شان یا په اوس په ځل پر ولا یا په کیسز پر ولا ځکه چې دې درې شي نه سړی ځول نشي خلاص وای سزا به صادر سره لازم ده ځول نشي ولا خلاص وای کرا به صادر سره لازم ده ځول نشي ولا خلاص وای اوس ورنیا به صادر سره لازم وي ځول نشي ولا خلاص وای کچره پر ولا وا بیا دا غیر اس پر وخت په دې شان است پر ولا دی وای نه پر ولا ستاره کنه سا سوچ مې نه کنه ادیگه دا بل دیشه که این نشتاور سره خدا این ور سره مراد دا بل اول روایت شا کنا شا یا خوی دا مطلب او دوان جو ابدا شو دا کنا چه یا دا مطلب دا که دا شوم دوا قسم دا یو شوم پا منا دا نخصت و دا سپرولی سره دا بد پلی پا منا سره دا کنا شا بد پلی سپرولا کنا شا یو پا دی منا سره دا او یو شوم دا عدم موافقت پا منا سره دا عدم موافقت تا کنا فکر سے عدم موافقت دالا مثلا چه کردا سی چه ابو حوائی نسی در سر موافق یا تانگ در سی اسی کرم یا گوندو دی خروب بی کنا دا عدم موافقت تا دا شوم دا پده کر سے کنا اوز پی چه کم دا کنا شوم و عدم موافقت دالا چه سرکاس کی در سی خسی یا جهاد نه بوندې کې یا فخر غرور تکبر ګنا بوندې کې کنه صاحب دای د کیم د شوم د عدم موافقت دا کنه په دې معنی سره شوم شتا او یو شوم د رخصت او د بدپلی په معنی سره دا کنه چې چر پر سپر شو غنا او به دې کنه مو باخ دی وړا ولو غنا سوچ غنا کنه ابد بختی کنه هغه معنی سره چې کیم نه کنه نشت سپر ولا پیغه حدیث شریف چې چروغلی دی چې لا ادوا ولا تیارتا او یې تیارنا بدپلی او سپر ولا د خصت زره مراد ده کنه صاحب چه بریرا صاحب سوا کرشا یوا دا خبره چه دو اخبر مولگونه مکتبه کری یوا کنشا بدل کتبت رولا بستا زوده بیا دو جه کم دا کنه حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ سروغلا چه مو سره خو چه سیم داد وکه زو بدل کتبت پر کوائی نشه چه سیم داد در سره وکه چه زو بدل کتبت پر حضرت عائشه ویتا ویل چه داس وکه چه تا اخبر مولگونه تا ورشا کنشا دا سمجوتا دا کی ساور سره وکا چې زوی دی ونا وکا زوی تو زنه وکا بیا وې ده ذات سودا ک کنه شا خو ولا دې اعتقاد وې ده مووی کنه شا ولا دې اعتقاد دا وې ده مووی کنه شا بیا دو ویرا علا مولا گونه تا ایتا دا خبر اوکرا مولا گونه تا وی جو ٹک تو میرو ده بخار سکی دو ده دا زودا کو خوالا و رعیتا کت وی ده میر جوی کنا دا میز دیتا نویر کری کنا شا ولا و رعیتا کت بیا دورو له حضرت عائشہ دا دا خبر او کړه حضرت عائشہ رسول مبارک ته دا کیسه او کړه رسول مبارک ته او فرمیل چې سره ته و خلا کرا کا ازو دا کا و خلا ازو دا کا دې رسول ولا دا خط لګوي چې ولا ولا دا کتو دې میږي نو نو ولا ولا دا کت دې ال ولا ول من اعتکا ولا دې دې چې پر دې چې سیک دا غمریا یا نبی زاد کو ازو دا وې ته بیا ولا دې دی کنه دینه دا یو مسئله دې د ذات سره حل شو کنه چې الولاء لمن اعتق دویمه دا خبره چې دا بری را صاحب چې کله زوده شولا کنه بیا دې چې کیم نه کنه خون ته مغیث صاحب کنه امر یایو کنه شا امر یایو بیا چې کله دعا زوده شولا رسول مبارک دیتا خیار عتق ورکو کنا خیار یې ورکولو کنا چې تو دې پر خیار د کته دې غمړ سره فاشه بیا کله کا هرنګ بیا د سره چې کیم نه کنه تو خیار ده دا نه دا بلا مسله دې دې ذات سره سره لیدو کنا اې دې تا خیار عتق ورکی چې کله مثلا نه وینځه ازوده شي بیا د ازداونه نه ورس کې دې ته خيار ده کنه شکه دوی نه په ملو سره خاصوي او کزون چې کیمدا کنه ور خپل سویا کنه رسول مبارک ته چې ویلې بیا وریا کټه واسه ته صحیح دي کارا ساغه فلن مو ته نه کوي کارا صدقه کړ سیر مون دار نه وکړو کارا دا غازن دی نه کارا ساغه کټه واسه ته صحیح دي زه نه وینم بیا حضرت ایسه دا ویل چې کیم دا کارا چې خواهو اے صدقه غیصد و بریره صاحب ته چا صدقه کړی دو صدقه خود نه خوره کارا صاحب بیا رسول هم برکت او فرمیل چه نا خوی دیده پر صدقا دو او دوی چه موتا رکو خوی موتا پر حدیه شو حدیه خورل جدیده خورا ولی موتا گانا شا سوچ میں دا گانا دوی چه موتا رکو دا موتا پر جکین لگانا حدیه شو دا اینه دا برا مسئلہ شو چه پا تبدل ده ملک سرا تبدل ده عین و ده ذات تشیر دریمی کانا شا یعنی ملک پر بدل کی دی ملک سے پر ای بیا صدقہ دو او دوی چه کلا مدلو کو دا غار خی کنا دا بیا سشای شو دا دا حدیه و حبا شو کنا شام و حدیه و دی حبا خوڑل چه کم دی کنا دا خو مدارا و دی دا پا تبدل لی ملک سر تبدل لی غذاب تشی چه کم دا کنا دا رو دا دری مسئله ایده دی ذات سر چه کم دا کنا دا تغلی دی دری مسئله بدش چه کم دا کنا ذکر کری بده حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویلی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا مسله شو دویمه دا چې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک او فرمیل چې الولاء لمن اعتق ولا دې دې جوړ چې سیک یا زوب په امر ای علی ویزا دا دویمه سره دریمه دا چې ودا حلال رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل سره رسول برک کرتا وضرمتنا علی النار وکټوا دې غیشه اپ ير باندې میږي شی او بل غریب یې شی بیا فقر به له خبز و ادمن من ادم البيت چه خیر یاد کلا شوا دا پده غیش سر پا بریرا صاحبا بنده وان تلا تا اکلو صدقه تا و تو خو صدقه نخوره قال رسول برکو فرمیل هوا علیها صدقه تن دا په دې باندې صدقه دو ولا نه هدیه ته نه دی ویل دې پر هدیه دو اره په تبدل دې ملک سره تبدل دې ذات شي رو دا دې څه کته دا خبره دو کنه چه دا ترجمت الباب سره کنه دا وینا ثبت شباب الحرت تحت العبد دا یعنی دا بریرا صاحب سوا کنه او دا زور شوا کنه شوا زده و خوان مغیث ایم ریایو ایس پده گره چه رسول ملک دا خیال که دا دیتا ویر کلو خدا نے کہا یہ بدے وقت صحیح عمر رسول ملک چه کتا زوده ایا اصیل ایا دائم ریای دیا دا تو نے کہا صحیح دا سکا خیال در کون چه کرنگا ویر آئیے کچره مثلا دا نکاح لوړ صحیح نه وای دی اصل اسره د مری سره بیا خيار سمانه دو خيار وی ویل ورکا ولا کنه سا یو خود به خدا خپل رنگو کنه سا بیا خيار ته څه پیدا نه وروزي خو چې دا رسول الله خيار ور کوي دې ته چې تو خيار دا کای دې غیم له سره فاصله یا او کا زول دې خپل سویا دې مې دا نکاح رنگ ویا دا معنی چې دا نکاح صحیح ده کنه اصل سره د مری په نکاح شپته کېدل جدي دا صحیح دي کنه سا باب لا يتزوج اکثر من اربعنا نوشی په نکاح کوله اکثر د سلویر شوه نه کنه دا لکه پر اوفیز باندې چې کیم ده کنه او په خوارج باندې کنه دارت ده کنه شام دی وی کنه چې سلویر نه د اکثر سره چې کیم ده کنه نکاح دار او ده و تلت شده جه کم ده کنه داره و بلی کنه شا و تلت شده او جه کم ده کنه زنا نه شده را و بلی زنا داخوی دا قرآن شریف شدی دا خدای پاک فرمائی چه مسنا و سلاسا و ربا دا دی واو ذکر کرده دا کنا واو خود جمع ده پر اردیمی کنا شا بیا جمع ده پر واو چه اردیمی مسنا دوی سلاسا دری دا سر جامع که دوی و دری پینزشوی ربا سلویر پینزو سلویر نه زراوی چه دا نه شده چه دی دارا و دی رسول مبرکانه سر نکاح کرده دارا و دی کنا قرآن شریف ناوی چه دا ثابتی ورا وفیس چه کم ده کن آداء سوی بیا امام ترمیزی صاحب دا غباب چه دا وضع کرو پدهی بنده رد کو کنا او پدهی بنده رد پده طریقه سرکو چه دا مصنع و سلاسا و ربا چه دا کم رو غلی دی کنا دا چه دا رو غلی دی دا دا ایسه دا واو دی دی واو کو مانا سرانه دا پخپلا مانا سرانه دا دا واو چه دی جمع دی پرشت بلکه دا واو دی او کو مانا سرانه دا بیره کنا مصنع او بلا دا واو ده او په منا سره دریمی یا دا ماجر دریمی لا ده مثلا دا تفسیر یې غلط کړه دا کنه تفسیر یې ټیک کړه دا زین العابدین صاحب کنه واو ده او په منا سره دریمی دا کنه دا بلا یا کته وقوله جل ذکره دا قول چلوی دا ذکر ده الله پاک دا قول ده الله پاک چلوی دا ذکر ده دم اولی اجنحت مسنا و سلاسا و رباع دا ویلی بکنه شیش ملائکه جا خدای پاک غکایی گا نشد ذکر کوي دا معنا څه نه دو بلکې دا معنا ده چې زرا ملائکه دوی دوی وزره ولې زرا درې درې وزره ولې زرا څلور وزره ولې کنه شا دا نه کار دی چې واو ده او مرا سره چې مسنا او ثلاثه او رباع دا رنګ په دې نکاح په باب شاله غواو چې دا ده او په مرا سره ده کنه اولی اجل حضر مسنا و ثلاثه و رباع یعنی مقصد یې دا ده چې مسنا ادوی دوی وزره ولې او ثلاثه یې درې درې وزره ولې او رباع یا ده سلویر سلویر وزره والدی کانا شا سوچ میں دا کنا اچھا جی او بل دا مسنا تک تو دامانا دو چه دوی دوی سلاسو دامانا چه دری دری و دا یو سرائی خنو شای فن که خو امر ندا جمع سیغانو دو یو کس دوی جو فن که خو کایره ټول مسلمانې ته یې کړه ټول مسلمانې مونږ ته تیمه وی جو مسلمانې پر کا کوي دوی دوی درې درې په نکاح کوا بیا ولې مثلا دا شوباو بس خدا حسن کې هو د جمع سی هغه ټول مسلمانې ته ویي کنه سوچ مې راکا ټول مسلمانې ته لکه مثلا مو زری به دې رکړې ته او ویل چې دا زری به دوه سي جکیم نه کنه دا نه لاس لاس سره تقسیم کې یا اخلاص لاس دا مطلب نه چې لاس ولا ته دې ته جکیم شل ورکا کنه او حرمه دی دی رضاعتنا ما اغا شزا یحرم من نصب چه کیما شزا حرمه دی دی نصب دی وجنا لکه نصبی میر حرمه دو رضایی میرا حرمه دو نصبی خیر حرمه دو رضایی خیرا حرمه دو نصبی تریر حرمه دو رضایی تریرا حرمه دو کنا دا سه پشه ساگا نشانه را دی نصب کو وجه سر چه کیما حرمه دی آده رضا دی وجنا چه کیم دا کنا اغا حرمه دی کنا شم او دا آیات چې کوم ده کنه یود لري د امیر د پر بیا دلیل ده کنه ورسیا چې دا یې دا ده چې مطلق دا شی ویلې دي چې مان یې په توسه باندې حرمه دی هغه باندې چې تای توسته در کړه ده سیمرا تای در کړه ده دا ذکر نشته بشي چې سیورا در کړه ده مطلق تیر او راودلې وشالې دي چې تای توسته در کړه ده کله یې ډېر ډېر وی کډېر یې ډېر وی کنه نردا په توسه باندې حرمه دی نرا تکید خو نشته بشي کنه همز لکه ارزانه کوم یو دا ورسې چې کیم نه کنه ورو شمیر د پر دلیل وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة چا بی بی ده رسول مبارک تو کنا اخبرتها حضرت عائشة خبر ورکر ده ها ده عمره صحبه تا کنا ده عمران دو ایده ده حضرت عائشة خبر ورکر ده پده کسا بنده چانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کانا عندها رسول مبارک یو رزو عندها پر نزدیکی دی حضرت عائشه من امو په کوارټر شوو امو جه کیونده په حجرا شوو رسول مبارک وانها سمعت صوت رجل و حضرت عائشه ما امیر رسول مبارک سره لوسی په کټاش بیا په دې سه وانها له حضرت عائشه زون وشي چې دی ور ودل صوت رجل نه اواز دی وسړي یستاذن فی بیت حفصه هغه سړي اجازه طلبیلو پیغه کېر د حفصه بیبي شه لکه سی مثلا میر رسول مبارک په کتاب په کوارټر شي سره نوز کی یره دروازه ټنګې دي کنه شام او بیا پاتا ولا کې دلا میر ته چې حفصه تا ورنوځي په حفصه بی بی باندې اجازه طلبي اته ورنوځي وا سړای ته کو ا سړای د حفصه بی بی رضای ترو کنه شا او د حفصه بی بی رضای ترو کنه شا څنګه رضای ترو رضای تر داسې چې د حفصه بی بی نسبی پلور ته کو عمر صاحب قالت حضرت عائشہ ویلی دی چې فقلت مو ته چې یا رسول الله هاذا رجل دا خو سړی دا یستاذن فی بیتک چې اجازه طلبی په کېر دې ته شهر حفصه بی بی کرا ورسی کنه پاتو کېر دا کنه او ته کېر ته چې کیم دا اجازه طلبی فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برک فرمایلا چې اوراه خیال کذب دبن ګمون کذب دبن دې فلانا یاره مدام ولادت سمانا نصب نصب چه کم حرمت رو ولی آغا چه کم نکانا رضاعت یا رو ولی کانا شا بیا نصبی ترده چه وی آدر بنده حرم نکانا آدر بنده حرم چه حرم شو خود تر نوتای چه نکاح رو ده ورسر حرم ده آده محرم ده ده هو نکاح ده حرم ده ورسر نصبی تر سر کانا ایده وجه چه نکاح ده ورسر حرم ده محرم ده ده تر نوتای چه کانا شا سوچ پیدا کنا او دائره ولادت سرا مثلا چه کیم شای حرام کرده دی آپ رضاعت سرا چه کیم دا کنا حرام کرده دی دی ولادت تی وجنه دی چه کیم محرم کرده دی دی در نواتایش دی رضاعت تی وجنه دا آما حرم کرده دی ارنا نواتایشی کانا شا اچھا جی دا خدا شو دا ورس یا یو بابر روان دا کنا باب لبن الفحل لکیز جنه شتا کانا شتا وی دی ویرا خدا سر مری میری جی کیم دا کرا چی داری دا حیدر امت شوا دا کرا پا دیواق نو بیز بیاسن سے کسا داستو چی حضرت ایسے دوار دا حیدری نوی کرا شا دوار دا حیدری نوی یو رضایی تر داسو چی دینا سبی پلور سو نا سبی پلور ابو بکر صدیق صاحب دی اغیر رضایی وریر وو نو بیز یا بکر صدیق صاحب رضائی وررو بیا خو دې اتر شو کنه رضائی ترې شو دې او دویا رضائی ترې دې داسو کې د حضرت عائشہ چې کیم رضائی پلو رضائی پلو نه سبینا رضائی پلو یې جاو دې هغه سبی وررو سمجھ دا کنه یو د حضرت عائشہ نه سبی پلو نه ابو بکر صدیق صاحب بیا ابو بکر صدیق صاحب رضائی وررو دا یو ورځ ته از داخله دو کړه اجازه کی طلب یو دی اجازه نه کړو ور کنه شا نه کړو ور اجازه خدا کی مر زید رو زیر زید لورین نسبی ورو اده ته اجازه نه ور کړه دا اخلاق نه ملو کنه شا سوچ مې راګه او یو اده نه نسبی لور زید ورو دا ابو بکر صدیق دی ورو زید ورو دا ویری کنه اپ دیو سمړو کنه شا امړو اچھا جی ایر چه کلا پا حفظابی بی بنده اده دا سبی پلور رضایی ویرر دا خیر شو رسول مرا کی جزات ویر کرلو ده دا دا خیال ویرولو چه مو ده سبی پلور یو رضایی ویرر وای حی که آغا دوان دا یو پا دیوا شاوانن پا مو بندر داخل شو وکانا شا آمڑو پا دیوا شکنشا سوچ میں دا گا نا آپ دے وقت مڑو خو دا حمزه صاحب د مور ضعیف ریر ده کنه شه مو حمزه ګاټ تای سره راوړل ده ترمالا خو ریر ضعیف ریر ما ده کنه شه بیا دی وجنه ده ته بچی د مور ضعیف ریر راش وکنه شه او د ریر سره خو نکاح نه لرو کنه شه دی وجنه نه په نکاح کوم کنه قال رسول الله کو ته فرمایل چې انها ابنه اخی من الرضاعت دا هو د مور ریر ده رضاعت نه کنه رضاعت ریر رامه لو کنه شه وقال بشر بن عمر لانه کسی دا مصر ایتو دا سنت وقتی دا سنت پا عن عن سر نکل کرده عن شعبتا عن قطابتا عن جابر ابن زید عن ابن عباد کنا پا عن عن سر نکل کرده ایر دلگر تحدیث سر نکل کری پا سمیتو سر نکل کری دا دیو جن ہو چرا قطابتا سر کرده دا مدلس دا تدلیس کو دایا شیخ یا شیخ و شیخ کلا کلا خضب کوی دای کنا تدلیس کو زینب بچی د ابو سلمہ دو د ابو سلمہ بچی چې شو کراو خو د ام سلمہ بچی شو کرا شا ابو سلمہ خوندو ام سلمہ د سزا وکړا شا د کله ابو سلمہ مړ شو کراو ابو سلمہ چې کله وفات شو د ام سلمہ سوا د ابو سلمہ شزا د رسول مبارک په نکاح کړه کنه شا دا په امهات المؤمنین سره وګرځیدله ربی بانه دو دکا دی خمیر میں پا نکاح کریه دو ام سلمہ و دا خوی مو پر کتیشی ربی بانه شی ربی بیس راو نکاح ندارو خو که ربی بانه نوا بیایو بتا خو نکاح نورو ویلی زکا جی دیز اینو بی پلور سیکو ابو سلمہ و ابو سلمہ بی مور زیور ایر نکرسا دو میرے زیور راش وکرسا دا بل حرمت جات پدیسی جمع شوالا کنا بیا د ام حبیبه متاول رسول مبارک تا چې ما بلا خیر چې دو دا ستنه فاجی چې هغه په نکاح کې کنه شه اپ نکاح کې کنه شه یا رسول مبارک خلک اول کافر سره اولوي چې ته دا برداشت کې ته باندې دا برداشت کې چې کینده چې ته مو په نکاح شه بل غوړې کنه واو جزو بنا کار کو خو بلوی دیسی کانا شا بیا تو پا دی خاصو سے بل غوڑے بیا دی بای جو خیر ما پنے خو دیرے دی کانا شا ویل ما بنه خوڑیره دی بیچه نیرا پر دیسی در بنه کلی خودو ملو بنوی کارا خواه چه لاتو سر فتنا دعا خود نسی کارا شا سوچ میں دا کارا بیا دیر آورسی چه کم رسولم برا کتا او فرمیل چه نای دینه کاخ چه کم دا کنا خدا خواه موسر اندر او کنا شاد برسر اجزدی ان ام حبیبه ابن ابي سفيان اخبرتها ام حبيبه چې هغه بچی دا ابو سفيان دی هغه خبر ورکړ دا ها اې د زینب ته سوچ کئ اې د زینب ته انها قالت چې ام حبيبه ته وویل چې یا رسول الله ان کا اختي په نکاح کا هغه خیر دی مو چې هغه لیر دی ابو سفيان دو ام حبيبه ابو سفيان لیروا امو بلا خیر چې ابو سفيان لیر دا په نکاح کا کنه فقال رسول الله برکت او فرمیل او تحبین ذالک ایا خوشوی تو دا غره ری یا دا خوشوی بن غوړې ها فقلت او می حبیبه چې مو ته چې نعم اے خود مو بن بیا اس نه سمن لست لك بمخلیتن نه یې ته پر ازک وکې سزا کنه چې زه کوم څه سزا ونه را لری ونه را بنې مې نه وی کنه واسه ما نه را بناستا هو کنه سا نو به دې کنا چه مثلا پا تو تا درگاڑا شی کنا شا او لکه زده چه شده این دا زودا شده شی دا خیر دا لوی خیر دا چه دا پیغمبر شده شی کنا دا خو دا دیر فضلو کری و احب من شارکنی فی خیرن او زیوتر محبوب کنا موتا اغا سیک چه شریک سی دا موتا پا خیر سی پیزی زیوتر محبوب موتا سیک دی اختی اغا خیر دا موتا کنا پیدا دا خیالو چې نه د نکاح په باسه د رسول مبارک ډېر خصوصیات دي کړای شي کړه دا خصوصیات وي چې یو خان یو سره جمع کوي شي کنه سم ها لکه ډېر خصوصیات نه رسول مبارک کو ډېر دي کړه سلای نه نه بیبیونه د پنه کاخ کړی دی امت امتی دا فنا نه دیو ها او باندې ور په باندې لازم ده پر رسول مبارک باندې زنا حالت کې چې ورانه ولازم کړه سم د نکاح په باب سره ډېر خصوصیات دې دا خیال کړل چې خداوند رسول مبارک خصوصیات چې دوی خان دي سره جمع کوي شي کنه شاعر دا چې دا متنه دی راو قلت ام حبیبه وی چې موه ته ویل چې شا فإنا نحدث میسته که منه دا خبره کړلا شي نحدث میسته دا خبره بیان ولا شي وکړلا شي چې انک تريدو اتو دا اراده انتن کې حبنت ابي سلامه او ټای فقال رسول الله کو فرمیلا چې دا هو د مور ابي باد او ربي بامه دو او د ربي به سره هله کا نظر او خو بل فرض کر ربي بامه نو یا بیا و دا بنه کا کول نه ویرا و ویله زکه چې دې پلور سره ابو سلامه هله مور زعیب رې دا مې زعیب رې راځي کنه تا رې زعیب رې سره هو چې کیم نه کنه کا نظر او کنه ابو لحب دی رسول مبرک ترو کنا دشمن یاو تراو چه کم دا کنا شا بیا چه کلا ادریم پورز بند رسول مبرک شواو کنا چه کلا رسول مبرک وشو دا سو عباد ابو لحب ویزا وا ادیر سرا پوکر پا ابو لحب بنده چه سرا می در بنده وری ارد وش کنا وری ارد وش چه عبدالله بیای وش یاره خو ډېر خوشحال شو ور یاره او ور کس کو ولې خو نه پیغمبر یې پته لګېده چې دا به مې ستاسو داس کیسې په کنه خوشحال شو بیا په زری شو په خوشحالي شه د صویبه په مخه زده کړل کنه دریم په ورځ باندې کنه شو ازوره یا زه د شوا دین اورستی چې کیم نه کنه چې چې کیسه زر شي مندا پور تیر دی وخت تیر دو تیر دو د حلیمه بی بی نه مخ ته اواله ورسولم برکت پای چې ورکړه دې سویبه ورکړه کنه شو دا صحیبه سوا کنه ایده غطای ورکلا دا کنه شا او ابو سلامه پا یاور کرده دا رسول مبرک پا یاور کرده دا زرا سر دی رضایی خیر غاوی ورینه بی سر کنه رسول مبرک و ابو سلامه حمزه صحیبه کنه شا دا جه کم دا کنه رضایی ورینه بی سر کنه شا او عثمان ابن مزعون صحیبه کنه شا دا رسول مبرک رضایی ورینه بی سر کنه شا بیا دیر ورس چې کیم دا ابو لهب چې کله مړ شو کنه ورس چې کنه ډیر دښمنی د رسول الله برک سره په تیر کړی دو کنه به چې کله مړ شو چې په خیب شو ولید لو کنه چې څه حال دی دا کنه په باب حال شو ولید لو کنه څه حال دی وی چې کمره په دوه سن چې جدا شو یا شاورز منو دوری دی په عذاب شي گرفتار یا کنه شام خو یو خدا خبره دو چې په هر دریم باندې امونه په عذاب شي تخفیف شي کنه شام ادریم په ورځ باندې رسول مبارک شو او په دبا باندې سوې به زرا کړو بیا پیغه زری شه دعا سو د کړی و ادریم په ورځ باندې کنه اې دی وجه په هر دریم امورا په عذاب شه تخفیف شي کنه شه او بل دا چې موته چې کیم دا کنه دا پر یو غیرو کړی دی ویني چې دا زیدا کوي ای دا دوی غوته فرمان څه دی سره کنه شه چې دا دا زیدا کوي کنه دا مر یو غی موته چې کیم دا کنه رو کړی دی مت کنه سوچ بدا کنا دا یو کیسا دو کنا سا دا دیگه چه کم دا کنا سوئی بی دو جنا دا لسکی افگئی ور کولا سی دتا کنا او بل دی درین پورز بنده پا عذاب سے تخفیف نشی کنا ارزاتنی و ابا سلامت آئیرو کرده متا و ابو سلامت سوئی بی سیده بیا رسول الله کو ته فرمایي چې او دا هو د ام سلمہ لیر دو کنه شا بیا د ام سلمہ لیر چې دو بیا د سره د څنګه نه کا هو کسړی تو زوره ته وی چې تو خپل خوان دی او خپل لینا په مو ما پېښه وی کنه شا چې تو خوان دی یا مو ته پېښه یو مې حبیبا خیر نکړه ته پېښه ام سلمہ لیر نکړه ته پېښه کنه دا خوان دی و لینا په مو باندې ما پېښه وی فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن ما به سوی په مو باندې نه تو سه ونه خوان یې تو قال عروه دې عروه ویلی چې او سویبتو او د سویبات وا مولات لابي لهبنا دا ذکر یې شوی وینځه د ابو لهب وا کار ابو لهب آتا که هوا ابو لهب چې ذکر یې و دلاره فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم يدي تايو اکرا ورسولم برکت فلما مات ابو لهب سواد جمع شاب لهب اوریاه بعض اهله اوریاه ورولی در شو هدا ابو لهب زرا اهل دې ته په خیب شي په خیب شي ورولی در شو به شر حیبتنا دې په پاد ول سره کرا په پاد ول شو ورولی در شو کرا په خیب شي قال له ادغه اهل اول له ادغه ابو لهب ته په خیب شي چې ما زال کیتا دې څه سره ملاو شو ته کرا بعتاقت سویبه په سبب د ازدول د مویغ سویبه لرا اسویبه می چاز ذکریو په زری شی چې رسول مرک زرار باندې کړو ایک وجه سره د اندام راځي گئی متر کول شي چې د دوی کو تلمان د کوي کنه شه په دې کې سمر شیا کنه شیا کنه سوچ مې نه کنه دا مرا چې کیم نه کنه ایک گئی ور کول شي او دا مرا ایک گئی دی وجه نه ور کول شي کنه چې د چې دا غسویبه د ولا په دې ګوتا یې سره تا کړی و په دې ګوته یې خرابه ته کړی و ځکه چې کیم نه کنه ځام را یې گئی دته چې کیم نه کنه ورکول شي اې دې اې دې حدیث شریف نه چې کیم نه کنه زرا حال کې دا مسله کړی دو کنه چې بیا دې نه هدا ملي مېری چې دې کافر چې نه کمالي نه وکړو د مرګ نه ورسته چې کیم نه کنه دا ته فائدہ ورکړي دا نه نه کمالي کړو وینځه دا کړی و د مرګ نه ورسته دا فائدہ د ته ورکړل چې لښتې گئی و ته مې لا ویډیو درېم پورز باندې د عذاب ته هغه دې عمل ته امید ور مخ ته شي ختم وکړي عمل نه څه فائدہ ولا ورکوي دې مرنا ورسې دې ته عمل نه کنه وې دې نه هدا منی مې دي چې نه کفر ته فائدہ ورکوي کنه شم بیا دې پر یو جو خدا شوا دا کنه شم یا اصل چې ودا خو دې خیب کی صاحب نه دا څه پیغمبر خیب خونه دا چې پیغمبر لیدل وی چې قطعی دلیل شي کنه شم او جمهور په دې باندې دی امام مالک صاحب امام شفیع صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب او امام محمد صاحب امام ابو یوسف صاحب دا ټول په دې باندې دی چلا دې رضا میندا دعا کولا ده کنه شا دعا کولا ده دا دی امام ترمذی صاحب هغه دی جمهور مذهب چلا دې ته ترجیح ور کړی ده کنه شا نو ویل ایدا دا غار آیا دلکه دا جمهور چې کی مرایته چې رضا دعا کولا دی کنه په دې نه جوتای دې رضا میندا نشته او ایده غیر ده تایید ده پر ده آیات یا جه کم ده کنا ذکر کرده ده کنا قرآن شریف شا اللہ پاک فرمائی گا نشا چه حول سنگه ده حولین کاملین لمن ارادا یتم الرضا ده آیات سنگه کنا شا یو ده رضا من ده دعا کلین دی کامل او خو ایغه چا چه رضاوی پیدا کوله ده من ده ده رضا ده کنا پلوریه و میریه کنه چې دا رضا وی چې د بچی د رضا مینده پیراشی پیرا د پای وروي به دعا کوله دی کنه شه وکړه مشوره سره وکړه کنه شه په خوشم په خوشم ارزي باندې بچی د فائدې د پر مشوره سره وکړه چې یاره د دوی کول نه مخ ته نه پرې کی کنه شه په ویری کنه بیا پرې کوي چې د دوی کول نه مخ دا نه کنه شه هو کچره مثلا دا فاصله چې دا پیرا دای دا وروي کنه چې سمره مینده د بیا پیرا مینده دعا کوله دی کنه شه یعنی د آیات نه دا معنی ویلی د آیات کې رولا دې پر دا چې دغه جمهور د مذهب تایید کو کنه په دې سره او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دونیم کولا کنه دا به رضا مين دادو کنه شا دونیم کولا او دا دلیل پیغه آیات باندې رسی چې وحمله وفصاله 30 شهر کنه 30 شهر دیش میاشت ته ویل شي او دیش میاشت دا دونیم کولا چې کیمنه کنه جوړې شي فصال اتینا دې پر کوله مين دا دادوانیم کولا دو و ده حمل من دا سمره دو دو نیم کلا دو کنشا ده و ده دایت راز وره دیدی چه خدا دی خوی ده غتی ور کولی من دا دو نیم کلا وشالی دو و ده حمل من دا دو نیم کلا وشالی دو کنشا حالانکه حمل کو دو نیم کلا نو ده طول اعمای پا ده بند اتفاق ده چه بدوی کولی نا زیتای چه کم ده کنه حمل نپو ده که دی کنه امیر پناس سوچ می دا کنه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چه کم ده کنه ده اغه کنا موقوف حدیث ته چې کیم نه شوی چې دوی کولې نه بعد دمر میندا دمر مقدار یو تای بچای پر افسنه پته کړي لکه مثلا هغه چې کیم نه کنه غاسوی کنه صاف چګړوی کنه چې یو ور بدلېږي کنه کپڑا چې ودی چې یو ور بدلېږي دمر مقدار چې کیم نه په دوی کولې نه یو تای بچای د مر پر افسنه پته کړي کنه بیا دونیم کوله سرانګه پته کړي دونیم کوله د حمل سرانګه میندا دو بیا لکه د هدایت زاکی سکړی دو کنه چه اصل شه ده فصال ده تی ده نپرکول من ده دونیم کولا دو خدا یاد خدا سی چه ده حمل یا دونیم کولا دی خود حمل پا برای شه ده حضرت عیشه رضی اللہ تعالی عنہ ده اغا موقوب حدیث ده وجنا اغا شپیر میاشتی چه ده اوه نا کات تی کانا شا سلیر ویشت میاشتی ده حمل چه کم ده کانا دا پتی شویه دی کانا اکثر من ده حمل ده دوا کولا دو سلیر ویشت میاشتی دی کانا شا سوچ بنا کنا ده حمل کو برای چه ایده ده آیات تخصیص لکا شوا ده کنا شا او ده اغه فتام کو برای چه ده تیر ورکوله و ده برکوله کو برای چه تخصیص شوا ده آغا دیش میاشتی دی دوانیم کولا دی کنا شا لیکن دا جواب ده هدایت اس کرا ده کنا خو بار حال نیرا شرحین ویئی چه کم ده لکسان و شارح رحمه اللہ چه کم ده کنا فرمائی یا غدا جواب سره کنه دا ډیر رقیق جواب ده کنه دا دې چې کړه دا هدایستوس کنه ځکه چې دا به هر داسې ولا حدیث او خبره واحد ده خبره واحد سره خو چې کیم نه کنه د کتاب الله نه نصره و دو نه تخصیص را و ده نه تقید را و ده په خبره واحد سره بیا خاص کر چې موقوف اثر وی خلیل حضرت عائشہ کول وی کنه بیا په دې سره خو نه کتاب الله نه تخصیص او دا چې کیم نه نص خدا نه درا و چې د حمل په بریش چې کیم نه دا تخصیص په شکه او تقید په شکه کنه بیا دې وجه نه دا کیسه چې دا نه دوستای د قاضی استاد تفسیر مدارک شی او بلا خبره کړی ده دغه دا خبره کړی چې دا حمل نه پناس سے حمل نه مراده پناس سے شراول دا حمل نه بده غیر سے او بده نو سے سے شراول سری کنه دا غره مراد دی کنه شا تو جو نه کنه بیا دا حمل او دا د تیمین دا دا ټول یو ډول سره کنه خو په لوڅ شاه سره وی په غیر شاه سره وی دا ور کوي کنه شا وحمله او شراول او ګرځول دی هغه بچی کنه په لوس شه او په غیش شه و بساله او تینا پر کوله دې ټول بندا سمره دو دوانیم کولا دی کنه شا سوچ مې نه کنه دوانیم کولا دی کان دې سوز امام نصفی صاحب کنه رحمه الله اے دې کیم نه کنه دا توجیب شکل چې حمل نه په ګډه شه حمل نه مراد به حمل نه بدلو سه له بدل یې څه ګرځول دې کنه دا ځنه مراد دی کنه شا ودا دونیم کولا ټول په دې باندې لګېږي دا ور کوي په لوسه په غیر شې شراویا کنه تا اې اندا لغز ونیم کولا چې کیم نه کنه دا غل بهر حال ای جمهور مذهب بهر حال دلایل په لحاظ سره چې کیم نه کنه دا غ مضبوط تا کوي دا دیو جنا په که حنفی شاه چې کیم نه کنه دا جمهور په قول باندې صاحبین په قول باندې فتوا دو کنه وما يحرم من قليل الرزاع وكثيره واغا چه حرام گردوی لس کی تی ورکول و دیر تی ورکول کنا شا سوچ میں دا کنا دا یو پدا اختلافی مسئلہ دو کنا چه تای مثلا چه سیم رشد ویر کو چه کم نکنا بیا حرمت رضا پا دی سر ثبتی دی کنا شا بارحال پا دی سے دی امام صاحب او دارنگ دی امام مالک صاحب د امام صاحب او د امام مالک صاحب او مشهور روایت د امام احمد ابن حنبل صاحب ادا ده کنه دی راځي چې کلش کی تای ورکو کډیر تای ورکو مطلق تای چې ورکو کنه په دې سره چې کیم د صحیح سبب دی دی حرمت رضا په دې سره چې کیم نه کنه سبب دی کلش کی ورکو کډیر ورکو کنه شپ او دلیل شده این دا پس و امهاتکم اللہ تی اردوانکم ایده وجه نه چه کم ده کنا پدیشا کنا ده امام صاحب و ده امام ملک صاحب و ده امام احمد ابن حنبل صاحب کول داره چه کلش کی بی کڑیر بی پدیش سر چه کم ده کنا حرمت رضا ثابتیش و ده امام بخاری صاحب رحمه الله ده اغا چه کم ده کنا میلان پده اغی طرف بنده ده آت اغا ده غار آیا دو زکا خدای ده اندازه کلگه چه وما یحرمو من قلیل الرضاء و کثیره کنا کلش بی کڑیر بی کنا زره خلق داس وی چه نا پینزو را چه کم ده کنا چه تایی ورکو کنا ولی پا ده سر حرمت رضا عرضی می کنا یو بل حدیث ده حضرت عیشه یوی چه آسر شه ده تی لاس ورا تی ورکو ولی سر حرمت رسلو خو بده شه ده پینزو را چه کم ده منصوف شل پینزو را پوتش ول کنا شا پیغن دارین ده خو میره ده کنا جواب ده کی چه ده اخبار احاد دی پا اخبار احاد سر مطلق ده کتب اللہ ده اغی تکید ندر او کتب اللہ شه مطلقا دو غلی دی و عند رجل و دې څنګه یو سړی نو څه د خرته شي څنګه فکأنه تغیر وجهه گویا کې بدل شو مخ د رسول مبارک متغیر شو مخ د رسول مبارک چې څنګه دا پردای سړی چې کیم نه کنه در څنګه نو کان نه کرے ها دار کا گویا کې رسول مبارک بعد وګڼلو د نو ستای دغه پردی سړی اې دې سره کنه فقال هر ته شپ مخ وته اول چې انه اخی بشکا اغا رضاعت چا معتبر دا بشریعت سے چاہے دے وجنا حرمت اردری می کنا حرمت رضا چا ثبتی دی اغا رضاعت سا دا من المجاعت دا اغا رضاعت تا چا کم دا کنا شا چا اغا چا کم دا وی دے پر دے اغا بندا ولا دل وزے کنا چال ولا دے کم دا کنا دے بچی بان او دے بچی ولا دے ورکوی ولا بندوی آپ وڑی کولی شے چا ورکو ولا دے بچی دے پر اغا زاگر دے دی ولا بچی ولا ختم وی او که بواری کولی شی نکو ویرا بچای په مړی په خروک باندې ریزوی د ونی مې کولې نه ورس یا کنه وره چې ور کو دا بچی لو نه خاص وی او ویری کنه د بچی دې پر دا غزا نه کړ دی منه دې مين دی نه ورس کې چې ور کو په دې سره حرمت رضا دا نر دې می کنه شان بهر حال لري په میندا شي نه نه چې وی کنه په دې سره حرمت رضا دې می کنه میندا شي نه چې دې پیغه سره حرمت رضا دا نه